احکام د کورونو به تقسیم د عالم وشو دو کورونو ته چې یو دارالاسلام دی او بل دارالکفر دی نو اوس راځو تعریفونو دارالاسلام او دارالکفر ته چې دارالاسلام چاته ویل کیږي او دارالکفر چاته ویل کیږي نو دارالاسلام تعریف علما او هغه په مختلفو طرقو سره ذکر کړی دی خو من جمله د غینا یو تعریف دار هي كل بلد او بقعه تعلوها احکام الاسلام والغلبة والقوة والكلمة فيها للمسلمين وإن كان أكثر سكان هذه الدار من الكافرين وې دار الاسلام دا هر هغه بلد او بقعه ده یعنی هر هغه ملک دی چې هغه کې احکام د اسلام دا عالی وي او سلطه د اسلام وي قوت او غلبه د اسلام وي یعنی قوت او غلبه د مسلمانانو وي اگر که اکثر اوسیدونکو په دغه ځای کې هغه کافران وي د دار الاسلام ویل کیږي یعنی هر هغه ځای هر هغه ملک او بلد چې په هغه کې غلبه او قوت د مسلمانانو وي دا دارالاسلام دی اگر که عام اوسیدونکو پکې کافران ول نه وي او هر چې دارالکفر دی نو دغه تعریف داسې دی فهي كل بلد او بقعه تعلوها احکام الكفر والغلبه والقوه والكلمه فيها للكافرين وان كان اكثر سكان هذه الدار من المسلمين دا هر هغه بلد او ملک دی او هر هغه بقعه ده چې هغې کې احکام د کفر دا عالي وي او احکام د کفر پکې اوچت وي غلبه او قوت او کلمه پکې د کافرانو دپاره وي اگر که اکثر اوسیدونکي د دغه ځای دا مسلمانان وي نو دې ته دارالکفر ویل کیږي نو امام ابن القیم رحمه الله فرمایي دار الاسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها احکام الاسلام وای دارالاسلام هغه ته ویل کېږي چې مسلمانان په هغه کې اوسېږي او هغه کې احکام د اسلام چې د جاری وي او به فرمایي وما لم تجر عليه احکام الاسلام لم يكن دار اسلام وای هر ځای چې پغې کې احکام د اسلام نه جاری کیږي دا دارالاسلام نه دی دا به دارالکفر دی اگر که د غزې د دارالاسلام سر نږدې ول نه وي لکه طیف چې دی د مکې ته ډیر نږدې خو د دارالاسلام ونه ګرځېد په فتح د مکې باندې مکه فتح شوه خو طائف ته چا دارالاسلام نه ویلې ځکه هلته قوت او حاکمیت د چا و د کافرانو دغه رنګ د مکې سره د ساحل طرف چې کوم مکه دارالاسلام شمارل کېده او ساحل طرف د دارالاسلام نشمارل کېده ځکه چې غلبه د کافرانو و اول تحکام د کفر جاری کېدل د همدغه وجنه امام ابن مفلح فرمایي رحمه الله فكل دار غلب عليها احکام المسلمين فدار الاسلامي و هر هغه کور هر هغه ملک او هغه دار چې بغي کې احکام د مسلمانانو غالب وي نو دا دار الاسلام دی و ان غلب عليها احکام الكفار فدار الكفر او کچرته په دغه ملک او دغه ځای کې احکام د کفارو دا غالب او په دار الکفر د غزې ته به دار الکفر ویل کیږي او د کفارو کور دي ته ویل کیږي به فرمای ولا دار لغیرهما او د دې دوه کورونه بل دار نشته دي همدغه دو دارونه دي په عالم کې چې یو یو ځای دار الاسلامي یو دار الکفر وي نو دار الاسلام او دار الکفر تاسو په جند معززو اوس راځو دې مسلې ته چې ولې سړی په یو ځای باندې د دار الاسلام حکم لګي او په بل ځای باندې د دارالکفر حکم لګی نو علماو دوه وجې ذکر کړی دی او دو اسباب ذکر کړی د پاره د حکم په یو کور باندې اول سبب او اول وجه قوت او غلبه ذکر کړی دا وای په هغه ځای باندې سړی د دارالاسلام او دارالکفر حکم لګول شي چې الته قوت او غلبه یا د مسلمانانو یا د کفارو وي نو قوت او غلبه دا یو سبب دی د پاره د حکم لګولو په یو ځای باندې د دارالاسلام یا د دارالکفر او دویم سبب او علت د پاره د حکم په یو کور باندې هغه تطبیق د احکام دی یعنی یو ملک او یو ځای کې چې د کوم احکام تطبیق کېده نو هغه تبا د هغه علت په اساس باندې نوم ورکول شي لکه یو ځای د الته د کفر احکام تطبیقېدل دغه دارالکفر وي یو علاقه او یو ملک دی الته د مسلمانانو د اسلام او د قران او سنت مطابق احکام تطبیق کېدل او هغه عملي کېدل نو دغه ته دار الاسلام ویل کېږي نو دمدغه وجنه ابن حزم رحمه الله فرمایي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم اقام بين اظهر المشركين وې د نبی صلی الله علیه وسلم دغه قول چې رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه بریمه د هر هغه مسلمان نه چې دا په مابین د مشرکانو کې فاده کیږي ینده د مشرکانو په منځ کې چې دی وسیږي امام ابن حزم رحمه الله فرمي وأنه عليه السلام إنما عنا بذلك دار الحرب وإلا فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم دي حديثنا مراد دار الحرب ودار الكفر دي چې مسلمان او مؤمن به دار الكفر کې نه صرف مشرکان مراد نه دي ځکه که صرف مشرکان او کفار مراد وي يهود مراد وي نو به خو نبی صلی الله علیه وسلم ګوره خیبر کې يهود او ټول پکې يهود او نبی صلی الله علیه وسلم خپل عملات مقرر کړو په کار باندې الته صحابه لګلیو نو معلومه شوه دی حدیث نه چې کم ځای کې قوت او غلبه دا د مسلمانانو وي هغه دار الاسلام دی او که د کافرانو وي هغه دار الکفر دی نو هغه سبب معلوم شو چې قوت د مسلمانانو وي قوت او غلبه او تطبیق د احکامو د اسلام وي نو دغه ځای دارالاسلام دی اگر که اوسیدونکي ټول کافر ویل نه وي لکه یهود په خیبر کې ټول کافر او یهودو پکې خیبر کې او هغه ته دارالاسلام ویل کېده نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل ملګری لېږلی د فار د کارونو نو که چرته هغه دارالاسلام نشمارل کېدل او صرف د وجه د اوسیدونکو نه دارالکفر شمار کېدل نو نبی صلی الله علیه وسلم به دلته کسان نه لګل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې مشرکانو په منځ کې پاتې کېږي نو دین زبریمه نو معلومیږي دین دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه چانه بری دي چې هغه دارالکفر کې اوسېږي نو دې ته چې د دارالحرب ویل کېږي دارالکفر ته ویل کېږي او دا دارالکفر او دارالحرب شمارل شي لأن البقعة انما تنسب الينا او اليهم باعتبار القوة والغلبة وزکا یو بقعه او یو ساحه و دې چې نسبت کېدل شي یا زمونږ ته نسبت کېږي او د کافرانو نسبت کېږي نو په اعتبار د قوت او د غلبې سره هغه ته نسبت کېږي یعنی زیاته چې دارالکفر وای د وجه د غلبې د کفر نه او یو زیاده چې دارالاسلام وای د وجه د غلبې د دارالاسلام نه به فرمای فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوه في ذلك الموضع للمشركين و هر اغزه چې پاره کې حکم د شرک احکام د شرک پکې اغه لپاره قوت وي په دغه ځای کې د مشرکانو قوت وي نو دا به دار حرب وي او دا به دار کفر وي او به فرمای وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الاسلام هر هغه ځای چې هغه کې غالب وي او ظاهر وي حکم د اسلام فالقوه فيه للمسلمين او قوت او طاقت پکې د مسلمانانو لپاره وي نو دا دارالاسلام دی او د دارالاسلام ویل کیږي او دغه وجنه امام شوکانی رحمه الله فرمایي الاعتبار في الدار بظهور الكلمه واعتبار ورکول یو دار ته دا په ظهور د کلمې باندې دی إلا لكونه مأذون له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ومګر چې کفارو ته مسلمانانو د بعضو چینو اجازه کړي نو دغه دار الاسلام دی ځکه دلته غلبه د مسلمانانو ده طاقت د مسلمانانو دی او به فرمای ولا يضر ظهور الخصال الكفريه فيها او په دغه ځای کې هغه کفري خصلتونه راخکار کېدل څه ضرر نه رسي ځکه دغه تر راخکار کېدل د کفارو د خصلتونو دا وي په قوت د کفارو باندې نه دي بلکې دا په اجازه د مسلمانانو باندې شوی دي مسلمانانو له اجازه ورکړې لالتا نو ځکه دوی خصلتونه د کفر راخکار کړی ګینه په قوت سره دا نشي راخکار کولای نو معزز اوریدونکو ورونو د ټولو اقوالو نه معلومه شو چې یو کور باندې چې موږ حکم لګو د دارالاسلام د د وجې د قوت او د غلبې د اسلام نه او د وجې د احکامو د تطبیق د اسلام نه او په یو کور باندې چې موږ حکم لګو د دارالکفر او د کفر کور ته یو نو د وجې د غلبې او د قوت د کافرانو نه او د وجې د تطبیق د احکامو د کفر نه نو اوس راځو د ملکونو ته دا کوم ملکونه چې افغانستان دی که پاکستان دی وغیر نور ملکونه نو ګورو ایا دلته حکومت د چا په ولقه کې دی ایا دلته احکام د دین ډیر تنفیذیږي کنه احکام تنفیذیږي صرف په نوم د دین باندې او د بل چا په اشاره باندې د کفر په خوخه باندې نو کچرته په دغه ملکونو کې تطبیق د احکام د اسلام وي په خپل سر باندې او په خپل خوخه باندې مسلمانان احکام د دین تطبیقي دغه رنګ قوت او غلبه د مسلمانانو وي دا به دارالاسلام او کچرته دلته قوت او غلبه د کفارو وي کافران دلته مداخله کوي خو په خپل خوخه باندې په خپل خوخه باندې څه چې کوي هغه خوخي او دغه رنګ احکام د اسلام دا د کافرو د امریکایانو د اجازه نه بغیر نه تطبیقیږي نو فتح ولګیدل چې دغه ملکونه د دارالکفر دی او دا د کفر کور نه دی دغه دارالاسلام نه دی دارالاسلام هغه ځای دی چې الته غلبه او قوت د مسلمانانو او مؤمنانو وي نو په دې باندې د هر مسلمان آګاه شي او پوه دي شي چې دارالاسلام چاته ویل کېږي دارالکفر چاته ویل کېږي او آیا دغه ملکونه چې پاکستان سعودي افغانستان و غیره دا دارالاسلام دی او کنه د دارالکفر دی او د دې نفس به ان شاء الله اقسام د دارالکفر ذکر کوو چې دارالکفر په څو قسمه دی او دغه نورسو مسله د هجرت ذکر کوو چې په دارالکفر کې څوک نو هغه باندې هجرت فرض عین دی دارالاسلام ته او د اسلام ته دغه مسلمان هغه هجرت کوي او کوي نه کی د ګناهګار دی نو الله رب العالمین دې زمونږ هغه مسلمانانو ورونو لا چې هغه دعوه د اسلام کوي په دار الکبر کې فراته دي الله دې ټول توفیق ورکړي چې دار الاسلام تراشي او دار الاسلام ته هجرت وکړي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين